د آیات مبارک کې الله پاک فرمایي چې موږ د جهنم لپاره پیدا کړي دي کثیرا من الجن والانس ډېر زیات د پیریانو نه او د انسانانو نه دې وجې نه بعضې مفسرین لیعبدون کې لام غایې لپاره اخلي لام غایت او دې آیات کې ذرأنا لجهنم لام عاقبت کې نه مراد اخلي د انسانانو د پیریانو د پیدا کولو مطلوب اصلي عبادت چې دوی د عبادت کې دی له پیدا دي خو ډېر پیریان او بني آدم دغه مطلب پوره نه کړي نو انجام کار ته دوی دا دی چې دوی به دوزخ ته ځي ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس چې مطلوب اصلي نه پوره کوي نو دوی به دوزخ ته ځي نو د دې انجام په لحاظ باندې دا ویلی شي لکه چې دا دوزخ له پیدا دي هدایت کول د الله کار دی چې الله چا ته هدایت وکړو بس دی کامیاب دی خو د هدایت دوه مطلب مطلب دی یو ایصال الی المطلوب منزل مقصود طرف ته رسول دی او بل اراعت الطریق لاره ښودنه ده لار خودنه اراعت الطريق د هدایت لپاره الله پیغمبران را لېږلي دي کتابونه را لېږلي دي او ایصال الى المطلوب منزل مقصود ته رسول دا د الله خپل اختیار دی خپل کار دی دی کې پیغمبران او کتابونه څه نشي کولی من يهده الله من يهد الله فهو المهتدي هغه څوک چې الله ورته هدایت وکړ ایصال الى المطلوب وکړ منزل مقصود ته ورسو فهو المهتدي دقه کس هدایت یافته دی او څوک چې ایصال الى المطلوب الله ولا اونکه دغه مقصد ته ونه رسو نو دا بنده ګمراه دی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون من يهد الله فهو المهتدي هغه څوک چې الله وتعالى او خولا فهو المهتدي نو دې پنې غلار باندې ولهم اعین لا یبصرون بها د دوی سترګې دي لا یبصرون بها چې په هغې باندې لیدل نه کوي ولهم آذان لا يسمعون بها او د دوی غوږونه دي لا يسمعون بها چې په هغې باندې اورېدل نه کوي اولئک کالانعام دا خلک د ډنګرو په شانتې دي چار پایان پشانتی بل هم اضل بلکې دې دین د دین هم زیات بې لارې دي اولئک هم الغافلون هم دا کسان غافل دي لهم قلوب لا يفقهون بها د دوی زړونه دي لا يفقهون بها سوچ او فکر پې نه کوي په زړه باندې د الله په آیاتونو کې سوچ او فکر نه کوي د الله د قدرت نشاناتو ته په جوور نظر باندې ګوري نه ولهم اعین لا یبصرون بها د الله آیاتونو ته په نظر باندې قتل نه کوي په جوور نظر باندې نظر نه کوي ولهم آذان لا يسمعون بها د دوی غوږونه دي په دې غوږونو باندې اورېدل نه کوي د خدای خبرې د قبلولو دپاره اوري نه چارپایان زناور د دوی چې څومره ادراکات دي که غوږونه دی او که سترګې دی او که زړه یې دی نو دا صرف خوړل څکل او خپل د ځناورتوب خواهش پوره کولو لپاره وي همدقه حال د دې کافرو دی دل دماغ لاس خپې غوږونه سترګې الله چې کم قوتونه ورکړي دي دغه ټول قوتونه د دنیا د لذیذ او خوندور څیزونو او د خواهشاتو پوره کولو لپاره استعمالوي دوی له چې کوم انساني کمالات الله ورکړي دي هغې سره هېڅ تعلق نشته نو د دوی حال د ډنګرو نه هم بدتر دی ځکه دا ډنګر دی چې مالک رابلی مالک ورته آواز کوي نو د مالک په آواز راځي ډنګر د مالک په آواز راځي او که مالک یې د یو کار نه منې کوي ویره کي په هغې پوهېږي نو منې کېږي خو دا کافر انسان د مالک حقیقي آواز ته غوږ قدرې نه ګري کافر انسان نافرمان انسان د مالک حقیقی آواز باندې پروام نه کوي پنځه وخت اذان کیږي بیل ما دا, دا آواز اوری چې دا ما ته آواز کوي چې حی علی الصلاة حی علی الفلاح دا بیلما د په دې اواز کېږي چې ما سره مالک د تر افه اواز کېږي مانځه له راشه د کامیابۍ او د فلاح ځای ته راشه د دې ځناورو ته خو چې مالک اواز وکړي نو په هغه اواز راځي او کله کله یو ځناور د مالک د مرضا خلاف کار کوي نه پې چغر وباسي دا ځناور پوه شي چې مالک په دې خفه کېږي بیا واپس شي د هغه کار نه نو دی خو د ځناورو نه بدتر شو د انسان لا الله روحاني ترقیاتو لپاره قوت ورکړی دی د په غفلت باندې هغه قوت بې ځایه خرج کړ ضایع کړ اولئک کل انعام دا کافر او نافرمان دې د ډنګرو په شان دی بل هم اضل بلکې دې خو د ډنګرو نه هم بدتر دی ځکه ډنګر خو په بلنه پوهېږي که په نورو خبرو نه پوهېږي چې مالک ورته یې راشي نو راځي چې چټې لېږي نو ورخوشې کوي د ښکار دا سپېرې مالک ورته یې منډه که ورشه ښکار راونیسي څنګه منډه وایي په تحقیق سره موږ پیدا کړي د جهنم دپاره ډېر د پیریانو نه او د بني آدمو نه لهم قلوب لا یفقهون بها د دوی زړونه دي په دې زړونو باندې سوچ او فکر نه کوي ولهم اعین لا یبصرون بها د دوی سترګې دي په هغې سترګو باندې د حق قتل نه کوي زر دې چې دې له به بدله ورکړي شي ما د هغه څه کانو یعملون چې دوی کوم عمل کاو ولله الاسماء الحسنى د دې الله پاک ښکلې ښکلې نمونه دي مخکې آیات کې د دوزخیانو ذکر شو چې چا خپل عقل فکر د الله پاک د نشانو د لیدو د اورېدو د پوهېدو لپاره خپل عقل استعمال نه کړ نو دا دوزخ والا دی د خپل عقل فکر ضایع کړ د ذکر الله په ذریعه باندې د خپل نفس اصلاح او نکړل غافل پاتې شو نو دې د ډنګرو په شانتي دی اوس د دغه مرض علاج الله پاک ښي چې دا الله ښکلې ښکلې نمونه دي او په دغه باندې د الله ذکر کوه ولله الاسماء الحسنى د ښکلې نومونو نه څه مراد دی هغه نومونه چې د صفات کمال اعلا درجې باندې دلالت کوي کم نومونه چې د صفات کمال اعلا درجه باندې دلالت کوي نو دغه نومونه ته ښکلې نومونه وي اسماء الحسنه او د یو کمال اعلا درجه چې د هغې نه پورته بله درجه ني نو دغه درجه صرف د الله دپاره مناسب ده بل چا دپاره نه بل چا ته دغه درجه حاصله نه ده د هر کامل نه پورته اکمل شته د هر فاضل نه پورته افضل شته فوق کل ذي علم علیم د هر عالم نه پورته عالم شته خو د ټولو نه پورته چې دی هغه الله دی د هغه نه څوک برابر شته او نه چې پورته شته نو دې آیات کې داسې عبارت اختیار کړی شو چې د هغې نه معلومېږي چې اسماء الحسنا صرف د الله لپاره خاص دي بل چا لپاره دا اسماء الحسنا خاص نه دي فدعوه بها چې اسماء الحسنا د الله لپاره دي د دغه ذات سره خاص دي نو لازمه شوه چې دغه الله به بلې او په دې ښکلي ښکلي نومونو به یې بلې اوس بلل آواز کول او بلل دا د دعا ترجمه ده لفظ د دعا په قرآن کې دوه معنو لپاره استعمالېږي لفظ د دعا دوه معنو لپاره یو د ذکر لپاره چې د الله حمد و ثنا تسبیح او تمجید وشي او دویم لفظ د دعا د حاجتونو غوښتو لپاره د مشکلاتو په وخت کې د خپل حاجت طلب کولو لپاره آواز کول دې ته هم دعا وایي د مصیبتونو نه نجات حاصلولو لپاره فدعوه بها نو دې ځای کې دا لفظ د دواړو معنو لپاره استعمالېدی شي نو آیات معنی دا شوله حمد و ثنا او د تسبیح لایق صرف هغه ذات دی چې هغه الله دی او صفتونه د کمال پکې راځي وري مشکلات او مصیبتونو نه نجات حاصلول او د حاجت پوره کېدو لپاره دقه ذات ته به آواز کې حاجت روایی او مشکل کشایی دا به څوک کوي الله دقه الله وغواړه بیا د بلنې طریقه به هغه وي کومه چې شریعت ښولې ده نو بل ذات د حمد و ثنا لایق نه دی د مشکل کشای او حاجت روایې لپاره د بلنې لایق نه دی صرف دقه الله به بلې او په دې بلنه کې هر سړی آزاد نه دی چې په کومه طریقه او په کومو الفاظو غواړي دې الله ته اواز وکړي الله په خپل فضل باندې هغه الفاظ خولې دي چې په کومه باندې به بنده الله نه غوښتنه کوي بخاری او مسلم کې د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په روایت باندې د الله یو کم سل نمونه ذکر شوي دي چا چې دغه نمونه محفوظ کړل جنت کې به داخل شي د الله پاک یو کم سل نمونه چې د کم مقصد دپاره ولوستلی شي دعا وکړی شي هغه دعا به قبلېږي ادعوني استجب لكم الله وعده کړې ده ما وغواړه ما نه وغواړه زه به دعا قبوله کړم نو د الله پاک نه سوال کوه د خپل حاجاتو لپاره د مشکلاتو د حل لپاره دعا به دې قبلېږي یو فایده خو یې دا ده چې دعا عبادت دی الدعاء موقع العبادت خدا یو عبادت ته ثواب پر عمل نامه کې ولیکل شي چې ته دعا کې او کوم مقصد د پاره چې غواړي اکثر بعینه او مقه مقصد به پوره شي دعا قبول شولا او کله داسې وشي چې کوم چې ستا مقصد دی د هغې په حق کې خو دعا دې قبوله نه شوله خو الله په خپل فضل باندې دا دعا بل طرف ته واړوله او تا ته یو تکلیف را رسېده هغه تکلیف او مصیبت نه بچ کړلې او کله په دنیا کې یو مصیبت او تکلیف راته هغه هم در باندې راغی تا چې کوم څیز غوښته هغه هم مې لونه شو استاد دعا قبول را اخرت کې لدې په بدل باندې ډیر لوی اجر او ثواب او انعامات درکړي نو دعا به هر حال د مسلمان قبلي حدیث مبارک کې راغلی دی پیغمبر علیه السلام فرمایي که چا ته څه غم یا بېچیني یا اهم کار پېښ شو ده له پکار وي چې دا کلمات ووایي مشکلات به آسان شي وظیفه پیغمبر علیه السلام ښیي الفاظ ځکه پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي ستا لپاره د دې نه کوم څیز مانع او رکاوټ دی چې ته زما وصیت واورې او په هغې عمل وکړې کوم رکاوټ دی یعنې واوره او عمل پرې وکړه وصیت دارې سهار او ماښام دا دعا کوه یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کله ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین دا دعا د تمام حاجاتو او مشکلاتو لپاره بهترینه دعا ده خلاصه دا ده چې امت ته دوه هدایت ورکړی شو یو د الله حمد و ثنا او د مشکلاتو د حاجاتو لپاره صرف الله ته آواز کوه مخلوق ته نه دویم د الله چې کوم ښکلې ښکلې نومونه دي په حق نومونو باندې د الله نه سوال کوه الفاظ مه بدلوه احادیثو کې کوم الفاظ راغلي دي قرآن کې کوم الفاظ راغلي بس حق الفاظ وایه وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون وذروا الذين پرېږده هغه خلک یلحدون فی اسمائه چې د الله په دې ښکلې ښکلې نومونو کې الحاد کوي الحاد کجروي کوږ رفتار کوي سیجزون ما کانو یعملون د دوی د کجروي بدل به دوی ته ملو شي اسماء الحسنا کې کجروي کوي تحریف کوي د کجروي مختلف صورتونه دي الله لپاره هغه نمونه استعمال کی چې قرآن او حدیث کې نشته صدام کجروي ده د الله په نومونو کې او په صفتونو کې چا ته اختیار نشته چې کوم نوم یې خوښ یې هغه ووایي بلکې صرف هغه الفاظ ضروري دي چې قرآن او حدیث نه ثابت دي مثلا الله ته کریم ویلی شي دا الله نومونه کې کریم شته خو دا الله نومونه کې سخي نه دی راغلی د الله نومونو کې نور شته خو ابیض سپین دا پکې نشته د سپین ورته نشي ویلی شافي د الله نومونو کې شته خو طبیب ورته نشي ویلی ډاکټر ورته نشي ویلی ځکه چې سخي ابیض طبیب ډاکټر دا د الله په نومونو کې نه دي راغلي دا الفاظ منقول نه دي اگر چې هم معنا د دې دي دویم صورت د الحاد فی الاسما دا دی چې قرآن او حدیث نه کم نمونه ثابت دي کم نمونه د قرآن او د سنت نه ثابت دي هغه چې یو نوم نامناسب وګڼي او پرېږدي بې ادبي او کې دا بې ادبي ده چې د الله نومونه پرېږدي دریم صورت دا دی چې د الله مخصوص نومونه دي هغه د بنده لپاره استعمال کړي اسماء الحسنا کې بعضې نومونه داسې دي چې خپله قرآن او حدیث کې هغه د بنده لپاره استعمال شوي دي لکه رحیم رشید علی کریم عزیز رؤوف دا د بنده لپاره مې استعمال شوي دي او په اسماء الحسنا کې سنمونه داسې دي چې د الله پورې خاص دي او بنده لپاره د هغې استعمال جایز نه دی لکه رحمان رزاق خالق غفار قدوس دا د الله پورې خاص دي بنده ته دا نومونه ویلی نه شي د غیر الله لپاره د دې نومونو استعمال جایز نه دی یو بنده ته خالق ویل عظیمه ګناه ده رازق ورته نشي ویلی رزاق ورته نشي ویلی رحمان ورته نشي ویلی سبحان ورته نشي ویلی بنده ته موجوده وخت کې بعض خلک په دې نومونو کې اختصار کوي عبدالرحمن ته رحمان وای عبدالخالق ته خالق وای عبدالرزاق ته رزاق وای عبدالغفار ته غفار وای عبدالقدوس ته قدوس وای عبدالقیوم ته قیوم وای نو دا اختصار کول دا لویه ګناه ده او تاسو کې هم یاد کا چې د الله نوم د چا د نومونو سره یو ځای دی او په پښتو کې دا جې لفظ ورسره یو ځای کې رحمان الله جې دا ګورې عظیمه ګناه ده ځکه دا جې چې دی دا د تصغیر لپاره راځي نو د الله دې نوم سره دی د تصغیر څه کې ولګو نو الله ورکوټې کې بعضې ګناه خو داسې چې په ظاهره څه خوند او مزه سړي ته ښکارېږي پکې نو دی کې کومه خوند او مزه ده بې پیدې بې خونده او بل د زنانو نمونه د پیغمبر علیه السلام د بیبیانو ښکلې ښکلې نمونه دي هغه نمونه ګلې خدیجه ښکلې نوم دی خدیجه عائشه فاطمه آمنه زینب حسنه دا ښکلې ښکلې نومونه دي خلکو دا پرېښودل نسیم شمیم شهناز نجمه پروین دا هم څه نومونه دي سر دا بې خونده دی که کوم یو ښکلې نوم دی د پیغمبر علیه السلام چې کوم اورېدلي دي او کوم یې ویلي دقه ښکلې نومونه دي نو که په یو کور کې دوه دوه ځله دا نوم دی نو دوه دوه ځله یې کېده دا مه چې دا مې د ګاونډي نوم دی نو څه وکړم اخر کې به سود بچیانو نومونه کېدی چې دا وایي دا د فلاني دی او دا د فلاني دی او خفه به شي نو دا خلاف شریعت ته ښکلي نومونه کېږدی اسلامي نومونه کېږدی چې په هدایت باندې دي په حق باندې لار خی د حق یهدون بالحق هدایت کوي ښودنه کوي د حق و به یعدلون او په دغه حق باندې فیصلې د انصاف کوي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين